ولما فصلت العير اوس دا ردی دانه یو لسم مقام دی تر اتنه وی نمبر آیات پورې په دې کې صدا د دوی واپسی ده واپسی ده دوی زی ادغه تا او بیا یوسف علی یعقوب علی السلام ته زیر وړل دي او بیا یعقوب علی السلام نه معافی غوښتل دی هغه ول پکې ټیم ورکی ولما فصلت العیر نو هر کله چې جدا شو قافله د آبادو د مصر نه قال ابوهم نو وی پلار دوی انی لا اجد ریح یوسف یعقوب علیہ السلام وی هغه خپل ملګرو هغه خپل خوا کې نږدې خلکو ته وی انی لا اجد ریح یوسف یقینا ز خصکوما ز محسوسوما ریح یوسف اب سچې بوی د یوسف علیہ السلام اله الته د مصر نه را جدا شو د یوی میاشت په فاصله باندې دی ګوره ښا پوه شوی او دلته رد تعالی تعالی غوی را رسولو وی لولا ان تفندون که چرته تاسو ما ته نسبت د کمقل توب نه کوي پوښوي فند هغه بوډا چې سره بیا کمقل خبره کوي وی کله کمقل توب نسبت راته نه کوي نو ما ته ورته یوسف بوی راغې پوښوي د معجزه په تور قالو دی ورته وی تالله قسم پالا انک یقینا تچی لفی ضلالک القدیم اوس به معنا کوي کم تاسو ما ډیره پیری وکړي خو شو دا معنا کړه تمہارا سر را شروع کړه سمانه وی کوي لفی ضلالک القدیم نخبر تیار ده کیږي ما تاسو د ضلال لس معنی کړی لو ضلال یو معنی او محبت لفی ضلالک القدیم خامخا ته پاغه مینه په خوانه کې د یوسف سره دا ستاغه په خوانه مینه دا بیا در باندې دغه راغی پوښوي فلما ان جاء البشیر هر کله چراغ غزیر ورکون کې القاه نو کې خودو دغه کمیس علا وجی په مخ د یوسف علی السلام په یعقوب علی السلام باندې نو فرتد بصیران واپس وګرځید پورا لیدونکې قال او یعقوب علی السلام علم اقول لكم ایاما نو وی لتاستا انی اعلم یقینا ذکویکم من الله طرف د الله نه الله ما ته وحی کوي ما د باغ سبان لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ چې ما راته ویل چې یوسف سره اجوان دی ما راته ویل نو نو دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تدا پته ولګی دا خدا پته به تور معجزه ولګی دا عالم الغیب خو نو کنه غوی خو چې انسان دی پیغمبر دی او عالم الغیب خون دی په وحی وتراله نو په وحی سره وتسل شو هغه سره ورته معلومات شو ځکه سعدین دغه کلام طرف ته اشاره کړی دا کنه کسه پرسی دا کسه پرسی دا انګم کر د فرزند چا وی دا هغه زوی چې ورکړو دا هغه نه چا پښتنه وکړه خو شي کنه کې اے پیری گوهر کې اے شخصي گوهر پیری خیرتمن ایو خیارا بوډا او وای ز مصرش ا ز مصرش بوئی پی راهن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی وای چې د مصر نه تاته د قمیص بوی راځي نو د کنعان په کوی کې خو پکې دي کې نږدې او الته دی ولې ندیدو حال تر ته ولې پتا نه لګیدا نو هغه ورته وی وی چې زمونږ مثال په مثال د برق دی خبر ورته یې کنه ها مثال من برق جهنم ال تک بیا راځي ګلستان کې تاسو ویل نو زمونږ مثال په مثال د چاره د برق دی هغه کله خدا سي حالت وي چې بر د اسمانونو خبرې کوي او کله بیا داسې حالت وي کنه چې د خپل خپل لاندې څه شي نه دی ښا د خپل خپل لاندې راته پته نه لګيږي نو هغه دا خبره وکړه